ساحرانو چرچا وا الله ولا ذات معجزه ورکړي چې شعر په باطل شي د عیسی علی السلام زمانہ د ډاکټرایو تبابت وا دا چې معجزه ورکا اې ډاکټرانو طبيبان د حاجت د حضور زمانہ د فصاحت او د بلاغت وا مشاعره بوي داو معلقه خانه کعبه باندې ځوړند دي چې د دې مقابله څوک نشي کول الله داس کتاب نازل ک چې د هغه د ټول جوړولو نه د لسو صورتونو جوړولو نه د یو صورت کوته هم عاجز حتی کې چې کفارم دا اقرار وکړي چې والله ما هذا قول البشر زمونږ د قسم دا د باندې قول دی نو داغه مطابق الله تعالی معجزه حضور له شام تبر کا قران پاک دا د دې رکو خلاصه سوق د مالک د سمې د بصر دا خو د سمې چا در کړې دي نشي ویلې چې بوت دا خو د بصر چا در کړې دي الله سوق رو باسي جمدې د مړ نه مړ دي جمدې دی بل جواب نشته دا الله ومن يدبر الامر څوک چې تدبیر د امر کوي دا نظام څوک چلی د اسمان تر بلکې فیقولون فسیقولون الله دی بوي دا الله فقل افلا تتقون تو ورته وای تان تاسو تقوا نه کوي خدای نه یریږي نه فتؤمنون وتتركون الشرك چې ایمان راوړی او شرک پرې فذالکم الله ربکم الحق دا مذکور اے مخاطبین الله دې چې رب تاسو او حق خالق لما يشاء فعال لما يريد فماذا بعد الحق الا الضلال کلمات درب ثابت کی کلمات درب الى امل ان جهنم من قوم من تبعك اجمعين ابلیس تعالی ویلو هغه یې بزان لړل پیدا کو د قوم به جهنم ستان او ستاره تابعدار آکه سانو باندې فاسقان د شوک ابتدا د خلق کول شي او یعیده یا عادت خلق کول شي بیا بل جواب نشته تو وای قل الله دا الله دې ابتدا د خلق او اعاده د خلق قل الله يبدا الخلق ثم يعيده الله به ابتدا کوي د خلق او بیا به اعاده کوي د خلق فانا تفكون کم طرف ته اړول شي د حق شرګن دلایل دي قل هل من شرکائکم من يهدي الى الحق تور تو وای چې څوک دې د شرکا او تاسو نشته یا په هغه څوک چې هدایت کې حق ده چې الله دې لایق د کتابداري وکړي شي ام الله يهدي کنا هغه څوک چې هدایت نه مومي يهدي پاسل کې هتدي دي تا دال شه دال په دال کې مدغم شه کسر منتقل شو هاته لا يهدي شه الا ان يهدا مگر چې د ته هدایت وکړي چې په دې معنی کدی یو خبر خوا کوي نو تاسو یې کوي تاسو حالت خو د زنه خشه فمالکم کیف تحکمون سدی تاسو لا څنګه حکم کوي غلط ما تب اکثرهم تابعدانی کی اکثر د دي الا ظن مگر د ګمان که ځان په معنا د وهم شي وام خو خود مفید نه ده هیڅ کی که ځان په خپل معنا شي ځان خو بیا مفید دی قیاس څخه کم دی دا ځان نه دی دلیل ګرځي بعض دلایل چې کم دي ځان نه دي او مفید ګرځي او فيما المطلوب فيه اليقين چې کوم یقین مطلوبي لکه اعتقادیات شو اي کې ځون بیا کار نه ان الله عليم بما تعملون بشک الله عليم د په هغه کې دي کوم کوي هر شي ما کان هاذا القران ان یفترا من دون الله رد کی د قول د کفارو چغی وی چې هاذا افک مفترا دا درودی د ځان جوړ شوی الله دا غي رد فرم نه دا قران کې افترا شوی دا ما سوا د الله نه مثل د دې قران ودعو من استطعتم من دون الله او بل هغه څوک سات طاقت ما سوا ده الله نور چانه امداد وغواړي ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی دیو جن یو فصیح شاعر په دروازه سوره کوثر چالي کړو د دې مطلب دا و چې د دې مقابله کې څه جوړ کا ټول شپه عربي جملې جوړې روانې سهار لای ورته ولیکل والله ما هذا قول البشر زما د قسم په الله ای چې دا د بنده قول نه د بنده قول ما به مقابله کې څه جوړ کړی باجی نه هغه څوک دي چې ایمان په قران راوړي آسماني کتاب غني منزل من الله غني او باج ایمان په نه راوړي چې راوړي دا مصلحین دي چې نه راوړي دا مفسدين وربک عالم بالمفسدين رب ست عالم دی بیان د حقانیت د قران کریم او اعجازه اعجاز د قران کریم وها هنا بیان ندامت المنکرین یوم لا ننفه الندم دلته بیان دی د ندامت د منکرینو هغه رز باندې چې دې کنف نه دامت دور کې چې اړو د قیامت و اذن بیان شان القران الکریم بیان د شان د قران کریم وان اللائق الفرق بالاسلام والقران دون الاموال والاولاد والجاه لائق په خوشحالي ده او د شفا له دینا دی به خرچی ټول دنیا د مافیا سره کدی مالکان شي د پاره د نجات د عذاب دار الا انها لا تقبل منهم فدیه نشه قبل ولې د دینه فدیه فلا يخف عنهم العذاب ولا هم ينذرون نشس په کولې له دین عذاب دې دې ته انتظار کول شي د معذرتن یو معذرت او بیان شان القران الکریم بیان د شان د قران کریم دی رد په تحریم او په تحلیل د دوی باندې د خپل جانب نه بي د دلیل نه او بیان الکفران الانسان الکفور او بیان د کفران د انسان کفور دی و تذکیر بما بعد الموت پند پاغه واقعاتو چې راتون کې دی پس تمر دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به په شرط دی کچریوی چلې ابصار د عبرت ابصار د حق رانده خو نه دي ان الله لا یظلم الناس شیئا بشک الله ظلم نه کوي په خلقو باندې ظلمن قلیلا قلیل ظلم په شرط دی که وخیم تا ته بعضې هغه چې دی له وعید ورکو د عذاب نه هم دقه وایي جواب محذوف دی او نه توفین نه کا یا موږ ته وفات کو فلینا مرجعهم ما ته هم د دې رجوع ده بیا ثم لو شهید علی ما یفعلون بیا الله حاضر او ناظر دی په هغه چې دی کوم عمل کوي په اجازه هم ولکل امه الرسول هر امت ته پار رسولي د امت یو امت ته دیلوم رسول دی دا مطلب نه چې پار زمانه کې به رسولي قادیانانو را قران کې را لکه امت ته پار به رسولي هر زمانه کې به رسولي فیجازا رسولهم هر کله چې راغی دی ته رسول د دی فکذبوه دی تکذیب وکړ خودی بینهم بالقسط فیصله ما بین دی کې په عدل سره هم لا ظلمون په دې بظلم نشي کول ويقولون وای دی متا هذا الوعد ان کنتم صادقین کله به دا وعده د قیامت کا تاسو رښتینی قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله تو ورته چې زمالک نیما د ځان لپاره د ضرر او نه د نفع فكيف املك لكم حلول العذاب څنګه به مالک شم تا د پا د حلول د عذاب درغه چې الله اراده ولري لکم لكل امه اجل هر امت ته پاره نیټه ده د جون د مرګ چې کله راشي اجل د دي اجل مبرم نه برست کی یو ساعت ولا استقدمون او نه به مخ کی دا لا استقدمون چې دی د عطف دی په جمله شرطي ټولې باندې ځکه چې په تقدیر د مجیت عجل سره تقدیم خو ممکن نه زمانه خو بشان نه دي یا د نهارن د ورځې په وخت د غرمې کې څه شی چې تلوار کې له دینه مجرمي بیا بسې اکفرتم یا تاسو کفر کوئ ثم اذا ما وقع امنتم پس هغه نه چې کله واقع شي عذاب بیا ایمان راوړی الان اوس ایمان راوړی ایمان که معتبر غیب دی وقد كنتم به تستعجلون وې تاسو چې تا تلوار کوله تاسو په دې عذاب ثم قيل للذين ظلموا ویل هغه کسان چې ظالمان دي توبیخن ذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب د همیشوالی هل تجزون الا بما كنتم تكسبون تاسو جزا نشي درکولې مگر پاک تاسو کسب دا تاسو د خپل عمل نتیجه ده عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اب نه فطرت میں نه نوری ہے نه ناری ہے د دې دنیا د عمل نه د آخرت زندگی جوړیږي انسان په خپل فطرت کې نه نوري دی نه ناری دی که زندگی نوري کیږي په ښه عمل که ناری کیږي په بد عمل دی خو په خپل خاکی دی نو دا د دې خپل عمل دی ويستنبئونك حق هو دی طلب کوي د تانا حق هو حق دې دا قران قل ای وربی تو اے نعم قسم می دی پرب ای حرف ایجاب دی د ایو ربینا هغه جوړ کې ایو عربیانو سبق ما سره وینم ما ماته ما معنا ایو دیو سمانا ده وای نعم مل مناسبین ای و نعم د دې د قسم منځ کې مناسبت بیا په دې نه پوهیدل مې دا پاسل کې ای و ربی دې ای و الله دې ای که تاسو اختصار کې دا غنه ای و جوړ شي دا اختصار خو عربو کې ډیر دی ای و الله په دې ای و وی نور داسې ترخیمات په کلام د عربو کې ډېر دي ها کذا په ځای هی کوي تانه طلب د خبر کی دا قران حق دی ته وای او قسم می دی پر انه الحق د سوره یونس علی نبینا و علیه السلام کان فی ما قبلو بیان حقانیت القرآن و اعجازه مخکې بیانو د حقانیت د قرآن پاک او د اعجاز د قرآن پاک وها هنا بیان ندامت المنکرین یوم لا ينفع الندم دلته بیان دی د ندامت د منکرینو د قران هغه چې دې ته ندامت نه فنور و اذن بیان شان القران الکریم دارنګ بیان دی د شان د قران کریم وان اللائق الفرح بالاسلام والقران دون الاموال والاولاد والجاه لائق خوشحالی د په اسلام په قران یبذلون الدنیا بما فیها للنجات من عذاب الاخره منکرین د واز د قران نه د شفا د قران نه د هدایت د قران نه دی به خرکی دنیا د مافیها سره د نجات د پاره د عذاب د آخرت کدی د دنیا مالکان منه شفاء و مات و هدن و رحمتون شان قرآن دا دی چې دا شفا ده وعظ دی هدایت دی رحمت دی لكن للمؤمنين د مؤمنانو د پاره ولا يزيد الظالمين الا خساره دا ځوان لرمر تاوان په شرط د دې کوي هر نفس چې ظلم کړي په ځان په کفر سره ما فی الارض ټول د شي دی به فدی ورکی په دې سره واسرنا دامتا دی به پټکړی پیمانتیا په یو وخت کې چې کوم رو اسادی تخپل ضعفونه به ندامت پټکړی شفاء لما فی صدور او هدایت او رحمت للمؤمنین د مؤمنین د دوا تعریف مخکې معلوم شوی دی ترقیق القلوب لونه نرمول وتدبیع العیون سترګې نمنا کې کول والتزهید عن الدنیا بیرغبتی پیدا کول د دنیا نه والترغیب فی الاخره او ترغیب د پاخره دا سلور خبرې به واځي اوس کوم واز د خلکو خو خټو کې مسخره پکې تشي نیولي او لاسونه پړه کوي الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض خبردار علی جميع اشیاء چې اسمانونو په ځمکو کې دي وعده د الله حق ده اکثر لدین لا يعلمون الله جم دي کول کې مړ کول کوي او الله تبارک تاسو واپس کوي اے خلق راغلی تاسو د پاره وا د جانب در رب نه او شفا دا چې تاسو په سینو کې ده ک نفاق ده ک نور امراض قلبیه دي او هدایت ته او رحمت ته او د مؤمنینو لپاره ولا یزيد الظالمین الا خسار قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا تو ته د الله په فضل چې اسلام دی د الله په رحمت چې قران دی په دې د دې خوشاله خیر مما اجمعون دا هغه چې دې جمع کی چې اعمال دي قل ارئیتم تو خبر را کې ماتا ما انزل الله کوم تاسو الله نازل کړی دی وما ظن الذين يفترون على الله الكذب نه د ګمان دا کسانو چې افترا کی په الله د دروغو یوم القیامت پرز د قیامت ان الله لذو فضل على الناس بشک الله صاحب فضل لبخلقه ولكن أكثرهم لا يشكرون أكثر لدينا شكر ناداك وقليل من عبادي الشكور دا ومر کو شروع شو د سیرنو سره نبی نو علی السلام کان فيما قبلو ذکر القران الكريم بانه شفاء وهدى ورحمه ذکر د قران کریم او د شان سره جزا شفا ده هدایت ته واعظ ده رحمت وهنا ذکر خلاصه القرآن الكريم دلته ذکر دی د تلاوت قرآن الكريم د تلاوت د قرآن الكريم وايضا فيه بيان الذين یقرؤون القرآن الکریم دی کې بیان د داغه مقررینو د اقرار کوونکو د قران کریم د لستونکو د قران کریم و بیان نوالهم بیان د عطا دي و ابن کرینا کن بتلاوتک شاغلن شا په تلاوت سره ستا وسائر الاعمال او باقی اعمال شاغلون ټول په دې مشغوله شي ومن كان من اهل الله من المصدقين للقران هغه څوک چې وی اهل الله تصدیقون کی د قرآنی فلا خطر لهم بیان د توحید دی رد په مشرکینو وهم تابعون للوهم دی تابع د وهم دی والتذکیر بما بعد الموت پند پاغه واقعاتو چې راتون کې دی پستمن بسم الله الرحمن الرحیم وما تكون في شان نه ته په یو شان کې په یو امر کې وما تدو منه من قران هغه چې لولي د امر او د شان نه د قران نه ولا تعملون من عمل عمل نه کوي تاسو مګر عمل الا كنا عليكم شهودا یومن په دې باندې حاضر ناظر متولعين ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین نه غایب کیږي د رب ستانه په اندازه دی وی ذره پزمک کی نه پاسمان کې نه ور کوټه لدین او نه لوی ثابت دي دا په کتاب مبین لوح محفوظ دین رد راغې په جهلو د یونان چې بعضی کې حالت یونان وای چې الله عالم په جزئیاتو نه دی په کلیاتو دی دین امر چې الله په کلیاتو په جزئیاتو ټول باندې عالم دی هیڅ شی د خدای د علم انوار نه دی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون کم خلق چې قران پاک تابع دي مصدقین دي ا د خدای دوستان دي تاسو خبر شئ د خدای دوستان په دی ویره نه په مایاتی کې او دی به غمجن نه په ما مزا کې هر سړی وي د خدای دوست ما کس نگوید که دوغ من ترش است لیکرن دا چشیده میگیرن ایسو خپل ماستو ته تاروه نه وای خو څو کیو سکه که تاروه نو پریږه که خواږه نو وایلی دا چې خدای دوستان يهود وي منګيو نصارا وي منګيو مشرکین وي منګيو ټولې دا داوی کوي کار شیطان می کند نامش ولی غیر ولی انست توبه از ولی کار د شیطان کوي او زه ولی ما دو پړای به وي باجی به وي او زه چشتی ما زه قلندری ما کدا ولی زما د دې ول نه توبه دا ولی نه دی نه يهودي نه نصراني نه مشرک دویم وکانو یتقون دې کې تقواوي دوپړمار او باجمار دا د خدای دوستان نشي کېږي دې کې تقوا موجود دی د تقوا تعریف مخکې پیغمبر رحمت الله علیه بیان کړی دی صغائر یو ځای کیږي کبیره ته جوړ شي لا صغیره مال اصرار ولا کبیره مال استغفار الله د دې انجام ذکر کوي لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره دی له خوشخبری ده په حیات دنیا کې اسدي رؤیا صالحه یا په خپل دی ویني یا بل ولو ویني یراه بنفسه او یرا له او په آخرت کې خود دې د پاره اعزاز دی لا تبديل لكلمات الله نشتر بدل کلمو را خدای رلا لا خلف فی مواعیده د خدای په وعیدو کې خوف نشته ذالک الفوز العظیم د ډېر لوی کامیابی چې دا چاته حاصل تسلی ورکړي نبی علیہ السلام را ولا يحزنك قولهم غمجن دي کې تعالی قول دي دی کله وی ساحر دی کلوی شاعر دی کلوی کاهن دی کلوی مجنون دی ان العزت لله جميعا عزت الله ټول السميع العليم الله سميع د وینا د خلقو عالم د پنيتونو خلق الا ان من في السماوات ومن في الارض خبردار الله لري بشکا ان یتبعون الا الظن دی تابعداري کوي مگر د ګمان وان الا يخرسون ندی مرضی پټکل روان اټکلیان دي ولی جعلکم الليل والنهار جعلکم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا پاک ربا ذات تعالی پیدا کړ شپه چې سکون پکې وکړي آرام پکې وکړي او شته ورځ مبصرن فی لیدل پکې کولی شي مجاز عقلی ان فی ذلک الایت لقوم یسمعون په دې مذکور کې دلایل د الله د قدرت د وحدانیت ا قوم پر چوریدونکي سما اجابت و قبول د اجابت د قبول سما تش پونګ اوریدو نه نشستن د گفتن د برخواستن هغه قصه نه ده نو الله پاک د خپل دوستانو په خپل تعریف درته وکړه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دا روزم آرام نعمت ته شپوم نعمت هر سړی د خپل کار نه ستړی د شپې خوب کی انهم راحت البدن و زیادت العقل خوب چې دی راحت د بدن دی بدن هم دم شي او دماغ هم په ځای شي زیادت عقل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وای دا مشرکین او کافرین هغه سان چې جوړي په الله باندې د دانسته درو دی به کامیاب نه نه په دنیا کې نه په آخرت لهم متاعن فی الدنیا ثم الینا مرجعهم دوی د پاره سامان دی د نفع معمولی په حیات دنیا کې ثم الینا ترجعون